بسم الله الرحمن الرحیم د سبق عنوان مناظره په مین د عمر ابن عبد العزيز او د خوارجو د جرګې او د وفد په مینس کې نیم سبق مونږ ویلو اول دلیل اول استدلال ورته غد دي نه او کو چې ګوره تاسو ما ته وای چې تا ته خپل پلار نیکه طریقه پرې خو دا غو ته ظالمان وې نو آیا ته ظالمې کا غ ظالمانو ته په غلطه کو هغه غي په غلطه او ته برات په کلانت دی وای هغه وګوره دا سی واځي زنه کوم زمانہ مخکې خلکم دا سی کلی دی او هغه دواړو ته تاسو ظالمان نشي ویلې لکه د ابوبکر او د عمر رضی الله عنهما واقعات ذکر کړل اوس د دې جنا دویما قال اول عمر ابن عبد العزيز فاخبراني خبر را کوي مالا على اهل النهروان د نهروان نهروان ویل کیږي د غدرې خارونو ته واسط بغداد او د خارونو په منځ کې د علاقو ته ویل کیږي د دغه علاقو ته اوسیدونکو کسانو په باره کې الیسو آیا نو دوی من صالح اسلافکم ستاسو ا نیک مشران نیک مشران نو و ممن تشهدون او هغه څوک چې تاسو ولا گواہی کوي بن نجات فنجات قال غویل نعم قال عمر ابن عبد العزيز فرمایل فهل تعلمون آیا تاسو خبر یې ان اهل الكوفه حين خرجوا هر کلا چې د کوفي والو بغاوت کو کفو ایدیهم نو دوی خپل لاسونه بند کړل فلم یسفکو دمنو د هغو وینې توی نه کړلې هغوی بغاوت کړی او دوی ورته څه نه ویل ولم یخیفو امنا ښه او نه چې دا دغه امن والا خلکو نه دی بې خوفه شوي وو ولم یاخذوا مالا او نه دا غوینه مال خستو قال هو نعم داسې ده قال هو فهل علمتم ان اهل البصره عبد الله ابن خباب ابن الارت او د دې سره ملاقات کو د دې مخه له ورغه عبد الله ابن خباب ابن الارت د نبی عليه الصلاه والسلام صحابي فقتلوه نو وجو وقتلوا جاريته او دا غوین زم مطللا ثم قتلوا النساء والاطفال او بیا ودی وجل دغه تر و شودنې دا چې دغه شي دا چې لګي تر و کې لګي خراب شان کې د قنا پنیر په طریقه جوړی نو وهي تفور او دغه کټوي و خټ کېدل دوی بہت خلق وراچل قال دوی لا او قد كان كذلك دقه خبره قال نو عمر ورته ویل فهل بر اهل الكوفه من اهل البصره نو آیا د براءت اظهار کړو تاسو د کوفه والا د بصر بصره والا نو براءت کړو قال هو الله قال نو فهل تبرؤون انتم من احد اثنين آیا تاسو براءت کوي په دیو کې د دواړو یو ډول چې بصره والا نه مونږ بریان وي کوفه والا نه قال غولنا قال فرأيتم الذين أليس افرأيتم الدين آیا تاسو څه خیال کوئ چې دا دین أليس هو واحد ام دین اسلام چې دا دین یو دی کو دوه دی قال اول بل واحد یو دی قال انظر تو فهل يسعكم منه شيء يعجزني آیا تاسو په دې کې څه گنجائش مومئ یو جزنی چې ما پړ کړئ دغه رنګ د والیان د کوفه او د بصره غیب منی وتولى بعضهم بعض او بعض د دوی نه په بعض باندې والیان منی ټیک شولا وقد اختلفوا او حالت داو دواړو ته د یو بل مشران ووي او یو شان عادل منی او وقد اختلفوا په اعظم الاشیاء او حالت دا چې هغه په غنو غټو خبرو کې اختلاف کړو لکه څنګه اے او دما په یونو کې دغه رنګ ول فروج د عزتونو په اخستلو کې چې دی ول اموال او د مالونو په لوټ کولو کې ولا يسعوني الا لان اهل بيتي ازما د پاره هیڅ گنجائش نشته مګر چې دا زو ملانت پڅو خپل خاندان وتبرأ منهم او زه څوکم هغه نه براتو کوم ما نه دسه غلطي کړې ده نه مې دسه ګناه نه مې دسه جرم کړې ده ما ته خدا و چې خامخا په خپل اهل باندې لعنت وي او هغه ته د ارث ازادي ده هغه نه برات نه کوي ورایت تاسو څه خیال دی ورای ته تاسو خیال کوئ چې لعنه اهل الذنوب فریضه چې لعنت ول په ګناه والا باندې دا څه فریض فرض کار دی د څه فرض مفروضه تندا څه فرض لابد منها چې لابدی وی دا غنه که تاسو دا څه وای نو فإن کان ذلك فمتاعدك بلا فرعون ها قال ما اذكر ان لعنته هدا وجمن تنیا زمون دا خیال نه چې پاغه باندې لعنت ول قال غتل وحک تباش اسعك الله تعالی نه آیت دا کوشش کې چې الله تعالی نه فرعون چې تلعنت ونه په باندې پر فرعون باندې تاسو دا خواهش ته وهو اخبث الخلق وهغه په مخلوق کې د ټول نه ناکاره سړی ولا يسعني او زما د پاره گنجائش نه لري الله الا الله لعنه اهل بيتي مګر چې زما د پاره بل خلاصې نشته لري پاغه د خبيث خلک تر شي پاغوي ووینه او ما ته دا و چې نه ته خپل کور ولا ولانت و والبراءت منه دا غنه برات اظهار وکا ويحكم ويحكم تباشي تاسو انكم قوم جهال بشك تاسو جاهل خلک وي اردتم امرا تاسو اراده کړې د یو کار فاخطاتموه نه پاره کې څه وي خطا شي وي فانتم تردون على الناس تاسو واپس کوي اراده لري خلق لرا واپس کولو ما قبل منهم رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چې مخکې د نبی علیه السلام نه بعثه الله الیهم الله دوی ته راولېږو پیغمبر وهم عبدة اوثان او دوی د بتانو عبادت کوونکي نو فدعاهم الى ان يخلوا اوثانا نو اگر او بل دیتا چې پرېږدي بتانو اي شهد لا الله اله الا الله او گواهیو کې د لا اله الا الله وان محمدن عبده رسوله او د دې خبرې گواهیو کې دا خلق او چې محمد د الله بنده او رسول صلی الله علیه وسلم فمن قال ذالک نو چا چې دا ویل د دې خبرې گواهیو کړل نو حقانه بذالک دمو نو بده سره دا هغه وینه څه شوله محفوظه شوله واحرز ماله مال محفوظ شو ووجبت حرمته او دغه حرمت واجب شو دته بوستو کو سنوي وآمن به عند رسول الله صلی الله علیه وسلم او فآمن کی به د نبی علیہ السلام پنځ وکال او صوت المسلمین او د مسلمانانو سردار وګر سردارانه وګرځیدل ټیک شو خا اوس و چاته ویل کېږي مقتدا ته ویل کېږي چې چا پسې اقتدا خلق کوي وکال حسابه علی الله اجر په الله باندې افلستم آیا تاسو نه ګورئ تلقون من خلق الاوثان چې دې څو دیو پرې خودل هغه بوتان او مخکې دیو د بوتانو عبادت کوو چې څکله هغه پرې خودل ورفضا الادیان او هغه دینونه پرې خودل او شهید الله اله الا الله وان محمد رسول الله او گواہی وکړه چې د الله نه ما سوا د بندګۍ عبادت لایق بل څوک نشته او نبی له سلام د الله رسول دی نو تستحلون دمه نو تاسو حلال کړی ویني دا غو مال او مال دا غو العن عندكم او لعنت وای پاغه ومن ترک ذالک او هغه چا چې پرې خودل دا کارونه واتاکم من اليهود والنصارى د يهوديانو د نصارو او دا غنرال او اهل الديانه د نور دینونه وانه نو فتحرمون دمه وماله فتاسو حلال حرام غنی دا مال وینا خا فقال الاسود نا تور سړی ویل او شوزه به خارجي وای ما سمعت کل یوم احدا ابین حجتا ما ندی اوریدلی تر نن ورځ پورې اچا لره داس ابین حجتا خکارا دلیل والا مضبوط دلیل والا او نه کوي اغه ویلی تا ویلی دا نه وای خبره کې په دلیل باندې خبره ټک شوله ولا اقرب ما خزن او نو ډیر نږدې موضوع ته ماخذ موضوع دغه موضوع باندې اما انا ارچزم فاشهد انك على الحق نزګ وای ورکم چې ته په حق او انا بری ام من بری منك او زه بریم دا چانه چې ته د چانه بری فقال عمر لصاحبه عمر رضی الله خپل مرګ عمر رحم الله خپل مرګ ته ویل یا اخا بني شیبان ابل مرګری ته ولوي اے د بني شیبان روره ما تقول انت تتسوي قال هغه ویل ما احسن ما قلت ډېر ښه دی ویل چې تا څه ویل هغه ډېر ښه ویل او وصفت او صفت خو غیر انی لا افتاتو سوا د دینه چې زه پتو نه شم عمر کولای علی الناس خلقو ته ام به امرین پس حکم څو ته لا ویل نه شم چې څو کوي تاسو تر څو په حتا القاهم بما ذکر تر دې چې زه ملاقات کوم دا اوس او بما ذکر ته هغه چې تا ویلي چې هغه ته بیان کوم وانظر ما حجتهم او وګورم چې دا غوڅ دلیل دی غي څه وای قال اول انت وذاك ذات تشو ستاري کاری چې ته کیف اقام الحبشي مع عمر الحبشي پاتې د عمر رحم الله و امر له بالعطاء وهو له حکم کو د ورکړي د انعامونو فلم يلبس تن ماتن دی او همیشه تر دې چې وپات شو له قش شیبانی او ملګری شو شیبانی به اصحابي د خپل مرګرو سره نو فقتلا معهم بعد وفات عمر نو داغو مرګرو سره وجل شو سره د پس د عمر رضی الله عنه د وفات کېدو نه په دلیل باندې څکل کړکل